بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آله و اصحابه طیبین الطاهرین قدرمنو اوریدونکو د ژوند لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمنو اورېدونکو په مخکینۍ خپرونه کې تاسو ته د روحي مرض او د روحي بیماریانو لاملونه او اسباب تاسو ته معلوم شول خو په نننۍ خپرونه کې بیا الله رب العزت په صورت عادیات کې د دې مرض علاج او نقصه موږ ته هم راښودلې ده یعنی انسان ته چې کومه بیماری د الله رب العزت په ناشکری کې یا د الله رب العزت د اوامرو نه په نافرمه کې لګېدلې ده د دې بیماری او د دې مرض علاج او تداوی به څنګه کیږي نو الله رب العزت د صورت عادیات په آخري آیتونو کې دا نقصه او دا علاج موږ ته بیان کړی دی داسې آسانه نسخه چې په دې باندې پیسې هم نه مصرف کیږي او ته په دې باندې څه خاص وخت هم نه لګیږي او دا ځانګړې یو سړي لپاره هم نه ده هر سړی دا نسخه استعمالولی شي هغه څوک چې ډیر مالدار یې هغه هم استعمالی شي او د غریب نه غریب انسان هم استعمالولی شي هغه نقصه څه ده هغه نقصه دا ده چې الله رب العزت فرمایي افلا یعلم اذا بعصر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر الله فرمایي آیا هغه انسان چې کوم د دنیا په محبت کې ګرفتار شوی دی او د الله تعالی په نافرمانی کې لګیا دی آیا دا انسان په دې خبره پوه نه دی چې یو وخت داسې را روان دی چې په هغه وخت به په قبرونو کې ټول دفن شوي مړي الله راپورته کوي یا هغه مړي چې په قبرونو کې دفن شوي دي هغه به ټول راپورته کولی شي وحصل ما فی الصدور او په سینو کې پټ رازونه به الله وایي دا به هم ښکاره شي ان ربهم بهم یومئذ لخبیر او بېشکه د دوی پروردګار په دغه ورځ د دوی په باره کې خبر لرونکی هم دی نو قدرمنو اوریدونکو د دنیا محبت ختمول که تاسو غواړئ او چې غواړئ دا د دنیا محبت چې د روحي امراضو سبب او لامل و دا د ځان نه ختم کړئ نو مرګ او د مرګ نه وروسته حالات هغه تاسې یاد کړئ انسان ته چې د کومې نافرمانی بیماری مرض لګېدلی دی د هغې سبب د دنیا محبت او د دنیا لذتونه ول او کله چې انسان مرګ یاد کړي او دا تصور وکړي چې دا ټول لذتونه یوه ورځ نه یوه ورځ ختمیدونکي دي او زموږ نه پاتې کیږي او هر کله چې بار بار فکر او سوچ وکړي نو هلته به بیا څه مزه راشي نو په دې فکر او په دې غور کې چې انسان پریوت نو د دنیا محبت ختم شو د دنیا محبت چې ختم شو نو خپله ګناه به الله درنه ختمه کړي زه به تاسو ته ډیر یو لنډ مثال ووایم یو سړی یو ځای کې خوراک کوي او قسمه قسمه خوراکونه او میوې هغه ته ایښې دي خو هغه ته دا هم خطره ده دا تشویش ورته هم ده چې اوس به څوک راشي او ما به خوراک نه محرومه کړي یا به مې څوک ونیسي جیل او بندیخانه کې به مې واچوي خوراک خو ډېر ښه خوراک دی هر قسمه غذا ده هر قسمه میوې دي خو د دې خوراک نه به بلکل دې ته کومه مزه نه راځي نو همدارنګه دنیا کې خو ډېر لذتونه دي په دنیا کې خو ډېرې زیاتې خوشحالیانې دي خو یو ورځ نه یو ورځ دا ختمېدونکي دي نو تا ته چې مرګ یادي د مرګ نه وروسته حشر نشر حساب د الله تا ته یادي نو د دنیا محبت نه به هیڅ ته مزه وانخلې چې مزه دې وانخستې نو دنیا محبت به پرېږدې چې پرېږدې خو د ګناه به پاتې الله به ستا نه راضي شي نو په مرګ سره قدرمنو اوریدونکو د لذتونو ختمېدل په ښکاره دي د مرګ مقدماسو سره لذات ختمیږي چې کله تا ته مرګ هم یاد شي نو د دنیا خواهشات و لذات درنه وي او د مرګ مقدمو سره هم د دنیا لذات ختمي د مرګ دوه مقدمې دي یو مرض دی او بل بوډاتوب او سپینګیروالی دی دا دواړه د مرګ مقدمې دي نو تاسو ګورئ قدرمنو اوریدونکو چې په دې دواړو کې د لذتونو او مزو خاتمه څنګه کیږي په بیماری کې خو هغه څوک چې مریض وي هغه ته معلومات کیږي د هیڅ مزه هم نه وي که د هر څه نه خوندور او لذیذ خوراک ته مریض ته وړاندې کړې هغه ته بېخونده معلومیږي حتی په بعضې وختونو کې چې هغه مریض پروت اوسیږي د بل چا پښتنه او عیادت کول هم هغه ته بد معلومیږي رسول الله وایي من عاد منکم مریضا فلیخفف الجلوس په تاسو کې چې کوم کس د مریض عیادت یا پوښتنې ته ځي نو هغه له پکار دي چې مریض سره ډیر کم وخت تېر دا د مرګ نه ده په هغه هر شی بدلږي نو په مرض او بیماری کې د هیڅ څیز حلاوت او خوند باقی نه یي پاتې په هر شي کې بې خوندي پیدا کیږي نه خوراک زړه ته کیږي نه څکاک زړه ته کیږي په دې وجې نه دواړو جهانو سردار محمد رسول الله فرمایي لا تکرهو مرضاکم علی الطعام تاسې خپل مریضان په خوراک باندې مه مجبوروئ نو د مرګ اوله مقدمه چې د هغه مرض ده د مرګ دویمه مقدمه هغه بوډاتوب دی په دې کې هم ټولې مزې ختمیږي د خوراک څکاک مزه نه پاتې کیږي ځکه چې د خوراک مزه هغه وخت وي چې کله ولږه راشي انسان ته او په بوډاتوب کې ولږه انسان ته بلکل نه راځي هغه ته که ولږه هم راځي هغه ډیره معمولي او ډیره کمه وي نو کوم شی خوړلی نه شي کم خوراک چې د بوډا انسان زړه غواړي هغه نشي خوړلی چې غاښونه ټول وتلي دي غاښونه نشته او کوم شی چې خوري او سکي هغه هضمېږي نه ځکه چې معده یې صحیح کار نه کوي ضعیفه ده نو قدرمنو اوریدونکو په مرګ سره د لذتونو ختمېدل ښکاره دي نو هغه انسان چې مرګ یاد کړي او د مرګ نه وروسته حالات یاد کړي دغه د دنیا محبت چې د دې زړه کې پروت دی چې د دنیا د محبت په وجه باندې چې په هغو کې یو ملک کذاب دی چې بادشاه وي او بیا هم دروغ هم وایي ځکه چې هر کله یو انسان پاچا شي حاکم شي نو ده ته د دروغو ویلو څه ضرورت ده دروغ خو هغه کس وایي چې د چا نه کمزوری وي یا د چا نه ویریږي یا د دنیا د کسب دپاره یې وایي او دویم عائل متکبر یعنی چې غریب وي او بیا هم تکبر کوي نو په ده باندې هم د الله رب العزت لعنت ورېږي ځکه تاته خو د تکبر څه سبب نشته او بیا هم تکبر کوي دریم شیخ الزاني هغه دی چې بوډا شي سپنګیرتوب ته ورسیږي او بیا هم په اخلاقي فساد باندې الله دې موږ وساتي په زنا باندې ګرفتار وي په دې باندې د الله لعنت دی او په دې باندې هم پوه چې بدنظري هم زنا ده په خوند او په لذت سره د سندرو اوریدل دا هم د غوږونو زنا ده لاس لګول هم زنا ده هغه بوډا زناکار باندې ځکه د الله لعنت دی الله یې نه بخي ځکه چې د خواهش کولو دې دپاره کوم شی موجود نه دی بیا هم د ګناه نه ځان نه ساتي دې ته خو په کار دی چې مرګ ته دا نږدې دی چې د آخرت په هکله باندې فکر وکړي او اوس هم دا ګناهونو طرف ته منډې وهي الله په خپل کار کې فرمایي اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاءکم النذیر جهنمیان چې کله جهنم ته لاړ شي نو هلته به شور جوړ کړي وهم یسترخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذي کنا نعمل وهم یسترخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذي کنا نعمل جهنمبیان به وایي چې الله موږ دنیا ته دنیا ته دوباره ولیږه چې موږ نیک عمل وکړو او د جنت مستحق جوړ شو د دوی په جواب کې به الله ورته وفرمایي اولم نعمرکم آیا موږ تاسې ته دومره عمر نه و درکړی چې په هغې کې نصیحت حاصلوونکي نصیحت حاصلولی شي چې نصیحت حاصل کړی وی وجاءکم النذیر او تاسو ته ویرونکی هم راغلی و نذیر نه مراد دلته بوډاتوب دی یا پیغمبر دی ځکه چې بوډاتوب د مرګ پیغام دی او په راتلو سره یې انسان ته خبر کوي چې اوس وخت رانږدې دی ځان تیار کړه زموږ بزرګان دا وایي چې کله ویښته سپین شي نو انسان دې دا وګڼي چې اوس فصل پوخ شوی مالک به دا فصل کټ کوي تاسې چې یو غنم کرلی چې کله هغه پوخ شي ریبې نو ستاسو په هغه ونو کې چې کله مڼې پخې شي نو تاسې شکوئ او خپل کور ته یې وړئ نو چې کله ویښته سپین شو نو هغه دې په دې پوخ شي چې فصل پوخ دی اوس به مالک شکوي وړي به او ځینې علما دا هم وایي چې کله د انسان مسای پیدا شي نو پوه دې شي چې زما قایم مقام زما د ځای سمبالولو والا راغلی دی اوس ما ته دا په کار ده چې زه د آخرت دپاره تیاری وکړم نو بوډاتوب د مرګ پیغام دی بچو ته دې امید شته چې دا به ځوانان شي ځوانانو ته دا امید شته چې هغوی به بوډا شي خو هغه څوک چې بوډا وي ږیره سپینه هغه ته د هیڅ امید نشته دی د کوم وخت انتظار کوي بس یوازینی انتظار د هغه د مرګ انتظار دی چې مرګ انتظار وباسي نو ځان دې تیار کړي به هر حال قدرمنو اوریدونکو مرض او همدارنګه بوډاتوب دواړه د مرګ مقدمات دي کله چې په دې کې لذت ختم شي نو مرګ سره د لذت ختمیدل خو بلکل واضح دي د مرګ مقدمې سره لذت د دنیا ختمیږي که هغه بیماری ده که بوډاتوب ده نو په مرګ سره خو به بلکل ختمیږي نو په دې آیتونو کې الله پاک دا نقصه بیان کړې ده چې مرګ او د مرګ نه وروسته حالات یې رایاد کړئ په داسې کولو سره به د دنیا محبت ختمیږي د دنیا محبت چې ختم شه نو تاسې به د الله رب العزت نافرمانی پرېږدئ د الله شکر ګزار به شئ نو هغه روحي تکلیف چې تاسو ته لګېدلی د هغه نه به الله خلاص کړي قدرمن اورېدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ خاونده ډېره مې یادېږي په ارمان مدینه دا د جانان مدینه یو ځل مې بوځې دا د جانان مدینه یو ځل مې بوځې قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي الله رب العزت په سورت عادیات کې هغه روحي تکلیفونه او روحي بیماریانې موږ ته بیان کړي وروسته بیا الله رب العزت د هغه لاملونه او اسباب موږ ته بیان کړل او د دې نه وروسته الله رب العزت د هغه روحي تکلیف او د هغه روحي مرض نسخه او علاج یې موږ ته بیان که د الله تعالی شفقت غیر محدود دی تاسې د الله پاک رحمت وګورئ چې نسخه یې موږ ته هم راوښودله یو ډاکټر چې تا ته نقصه درکوي دوا درکوي د هغه په مقابل کې تا نه فیس اخلي اجرت اخلي الله رب العزت د جرت اخیستلو په ځای د اجرت اخیستلو په ځای د پیسې اخیستلو په ځای د دې نقصې په استعمالولو د اجر او انعام وعده موږ ته هم وفرمایله او حال دا چې په دنیا کې د مریض نه پیسې اخیستل کیږي هغه ته پیسې نه ورکول کیږي دا د الله رب العزت غیر محدود شفقت دی په خپل بنده باندې سبحان الله څومره زیات رحمت او شفقت دی د الله چې تا ته نسخه هم درکوي او د نسخې په مقابل کې تا ته د انعام وعده هم درکوي انسان روحي تکلیف په دنیا کې شته روحي بیماریانې شته د هغه لاملونه هم شته د هغه علاج هم شته که تا د دې خپل مرض علاج وکړه نو الله به تا ته انعام درکوي د رب انعام څه شی دی چې تا به جنت ته داخلوي هغه انعام دا دی چې کم سړی په ورځ کې څلوېښت ځله مرګ یادوي نو هغه ته د شهادت مرتبه الله میلاو ورکوي کم انسان چې په ورځ کې څلوېښت ځله مرګ یادوي نو هغه ته د شهادت مرتبه میلاویږي او د شهادت مرتبه دومره اوچته ده چې د حساب کتاب نه بغیر به الله جنت داخل کړي د شهادت دومره لویه مرتبه ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهادت آرزو کړې ده او فرمایلي دي چې زه غواړم چې زه د الله په لار کې قتل کړی شم دا ژوندی کړی شم بیا قتل کړی شم بیا ژوندی کړی شم بیا قتل کړی شم نو اوس که بیا هم موږ عمل نه کوو الله ته نه متوجه کیږو د خپل د دې ګناهونو علاج هم نه کوو نو الله څخه به په آخرت کې بیا سخت مسئول یو ټول پوه قدرمنو اوریدونکو زه به تاسو ته د دې نسخې د استعمالولو ډېره آسانه طریقه در وښیم ته غواړئ چې الله هم د خپل عذاب نه وساتي هغه روحي بیماریانې چې تاسو ته لګېدلي د هغې علاج وکړی شي د الله رب العزت د عذاب نه خلاص شئ نو نسخې استعمال طریقې ته غوږ شئ هغه طریقه دا ده چې په شپه او ورځ کې څه وخت پابندي سره تاسې ځان ته وخت تعیین کړئ او د دې کار دپاره یې خاص کړئ او که هیڅ وخت تاسو دپاره نه وي نو یو وخت خو خامخا تاسو لرئ چې په هغه وخت کې تاسې د دنیا هیڅ کار هم نه کوئ او دغه وخت ستاسو دنیوي کار سره بلکل کوم تعلق هم نه لري چې کله په بستره باندې د اوده کېدلو دپاره تاسې څه ځای تیاروئ چې اوده شئ بستره ځان ته هواروئ د خوب دپاره نو بستره چې کله خوب دپاره هواره شي نو په هر انسان باندې داسې دا وخت ځینې وخت داسې تېرېږي چې په هغه کې دې ته خوب نه راځي متصل داسې نه ده چې سر بسترې ته ویسي او په تا خوب راشي نو دا وخت د دنیا په اعتبار سره بلکل فارغ وخت دی د دنیا هیڅ کار په دې کې نشي کولی نو دا وخت تاسو مه کوئ همدا وخت د دې نسخې استعمالولو دپاره خاص کړئ که نور وخت وخت نه لرئ کله چې تاسو په بستره باندې څملئ نو تصور وکړئ او سوچ وکړئ چې زه مړ شوی یم د کور خلک جاړي بیا ما ته غسل راکوي کفن را اغوندي زما د جنازې مونځ کیږي بیا زما جنازه اوچتوي او قبرستانو هدیرې ته وړي قبرستان ته د رسېدو نه پس زه د خښېږم دفن کولی شم په ما باندې خاورې اچولی شي او ټول رشته داران زمن ورونه پلار ما نه بیرته راګرځي په دربار کې زما پیشي کېږي الله ته د الله حضور ته ورځم الله پاک زما ګناهونه یادوي او د یوې یوې ګناه په باره کې الله ما نه پوښتنه کوي او ما سره هیڅ جواب نشته دا سوچ او دا تصور ځان سره وکړئ د فکر او دا تصور بار بار کوئ په شروع کې به مشکل هم راپې کیږي چې کله شروع کوو او په دې به خندا هم راځي چې زه په بستره څملم او د مرګ تصور وکړم خو په مزه مزه به مرګ باندې داسې یقین موږ ته پیدا شي چې د هرې ګناه پرېښودل به بیا موږ ته آسان شي د دنیا محبت به ختم شي د هر کار کولو نه وړاندې موږ ته مرګ را یادیږي چې د دې کار کولو سره زما جواب به زما د مرګ نه پس الله ته څه وي د دې نسخې په استعمالولو سره به هغه حال راشي کوم د صحابه و کرام و کوم حال چې د محمد رسول الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم به د استنجا نه پس تیمم کوه صحابه و کرامو به پوښتنه وکړه ای د الله رسوله اوبه خو موجود دي رسول الله به ورته ویلې څه معلومات کیږي چې د اوبو راتلو پورې زه ژوندی هم پاتې نشم قدرمنو اوریدونکو په ټولو باندې روحي بیماریانې او تکلیفونه لګېدلي د الله نافرمانی کوو د الله رب العزت د اوامرو د احکامو مطابق ژوند نه تیروو او هغه پټ رازونه چې دی په سینه کې ساتلي هغه به ټول ښکاره کیږي او الله به د هرې ګناه ذره ذره تاسو حساب کوي نو که مرګ یاد کې د مرګ تصور وکړې بل وخت وخت هم نه لرې په خپل بستره باندې د مرګ تصور وکړي د دې ګناهونو علاج به د ستا وشي او الله رب العزت به دې وبخي او که داسې په غفلت کې ژوند تیر کړې د الله د اوامرو نه ناخبره او نه آګاه اوسې نو دنیا محبت به نور هم د ستا په زړه کې ځای ونیسي او هغو کندو ته به دې وغورځوي چې ستا راویستل به دا ناممکن وي به هر حال قدرمنو اوریدونکو د دې نافرمانی بیماری لګېدو سبب د دنیا محبت دی او د دنیا د محبت علاج مرګ او د مرګ نه پس حالات یادول دي چې هغه یاد کو الله رب العزت دې ما ته تاسو ته او ټولو مسلمانانو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي هغه روحي تکلیفونه یا بیماریانې چې موږ ته لګېدلي دي الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د هغې علاج وکړو چې په آخر کې الله څخه مسؤول نه اوسو دا هر چا ته لګیږي مشران دې تل لپاره په خپل کورنۍ کې د خپل اولاد د خپل زنانه د الله دین طرف ته رابلي او د الله د دین نه دې هغوی خبر کړي او په دې دې پوه کړي چې د دنیا ژوند ډیر محدود دی ډیر کم دی او د دې ذره ذره پوښتنه به الله درنه په آخرت کې کوي دا د ابتلاح او ازمایښت وخت دی الله دې په موږ رحم وکړي قدرمن اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه